ته زهر دې ته راچولي وي که نه یا رسول مبارک چې کیم ده که نه د هغې زهر اثار په رسول مبارک باندې چې کیم ده که نه هر څه دې ته د بندر جواز دی که نه د هغې زهر اثار او رسول مبارک د خپل ذات ته پر کسې دي چې نه انتقام نه دا وخسته که نه خو نه مسلمانې دې پر یا دین دې پر هغه شي خبره ده خو یې ځون دې پر او د خپل ذات ته پر د چانه انتقام یې نه دا وخسته ای دې ښځې ته رسول برعکس نه ویل خو ای دغه زهر نه څه صحابه کرام مړه شول که نه شهیدون شول بیا ای دې وجې نه د ښځه په قصاص کړه که نه او د ښځې نه انتقام یې وخستلو که نه بیا خپل ځون دې پر انتقام یې نه ځنه وخستو رسول برک باو ما یذکر فی سم النبی صلی الله علیه وسلم هغه چې بیانول شي او ذکر کول شي په بری دی غ زهر دی رسول مبارک رواه عروه عن عائشه رضی الله تعالی عنها عن النبي صلی الله علیه وسلم په دې یو حدیث عروه صاحب نقل کړی د حضرت عائشه نه وار نقل کوي د رسول مبارک وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال هر دبارا سے ویلی چلما فتحت خیبر و سوحد جی فتح کل شو خیبرم اهدیت لرسول الله صلی الله علیه وسلم شاتن هدیه کړل شو رسول برک ته یو شزه طرفنه یبسا فیها سم چې پیغه شه زهر اچول شوی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم کله اگر خبر شو رسول مبارک کنا سفر او خزنه وشو خو خیر ور خبر شو یا رسول مبارک فرمیل چې اجمعوا الی من کان ها هنا من الیهود تو سر ټیل کې مو ته هغه څوک چې دا غوي شدید يهود نه دا يهود ټول ټیل کې کنه فجمعوا له بجامع کل د يهود رسول مبارک د فقال لهم رسول الله سلام رسول مبارک دی تو ویل انی سائلکم عن شیء ان ز پښتنه کوین کای د تو سره د یوشی متعلق فهل انتم صادقیا عنه آیا ایست تو سه چې کیم نه کنه رشتیا وین کی مت د غشی متعلق د غشی نه کنه د غشی نه تو سه مت رشتیا وی قالو دیو فقالو دیو تو چې نعم یا ابو القاسم صلی الله علیه وسلم اے بالکل فقال لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم برګی ته فرمیل من ابوکما تو سے پلور سکتا قالو دیو تو شابونا فلان غلط یې وته وشله فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم برګی ته فرمیل کذبتم دروغ مې ول بل ابوکم فلان تو پلور خو پلون کای دا دا چې د توسی وشي دا خو نه ده دا حوال چې کینده کنه تنهیدی دروغ شوله فقالو دی چې کیم نه کنه وته اول چې صدق تا رښتیا دی اول بالکل کنه او بریر ته چې کیم نه کنه او په سیخه شو ته کنه سیخه خبره دی او کړه رښتیا دی اول کنه شه فقال بیا رسول برک دوخنه چې هل انتم صادقی عن شیء ان سالتکم عنه ای ای تو سه رښتیا وی ان کی چې کیم نه مت دی یو شی متعلق کچره مو پښتنه وکړه تو سه نه دیغه متعلق فقالو دیت چې نام یا ابو القاسم صلی الله علیه وسلم وین کذبنا کا وکچری می دروغت تو ول عرفتا تو چې کیم نو پیدا نه کز بنا دروغ دې مش کما عرفتا هو فی ابینا لکه جو پیدا دل تو دروغ دې مش په بری دې غپلور دې مش کنه فقال لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم من اهل النار دار ته وشي چې اهل نار څه فقالو دیو تاول چې کمنه هو نکون فیها یس فقال لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم اخسئوا فيها پرې چخې شي بل جهنم شه غنا مخینه مې ورکشه غنا دا تو خبره والله په خدای مې له وړي لا نخلفكم فيها ابدا میر خلق ګنو ګرځي دې تو سه په جهنم شه مې شاله پر میر وې تو خلق ګونی تو سه وی په غنا اچھا جی ثم قال لهم یا رسول برک دیتا هل انتم صادقی عن شین سالتکم انو فقالو نام فقال هل جعلتم فی هذه الشات الثمن سرنګ اچولی تاسو په دې غب څه شي کوم د زهر فقالو دی ته چې نعم ای بالکل فقال رسول برکت نه دا ورشتیا وته فقال رسول برکت او فرم یلما حملکم علی ذلک دغه ور برنګ خط کړی وی تاسو لر علی ذلک په دې زهر ور اچولې باندې کنه د پستا میز دې پورا فقالو دی ته ویل چې کمانه خو ځکه مې ور اچولې وی چارد نامیز دایره دا وین کونتا کذابن کچره وې ته چې کیم ده کنه دروغزان پس شي بیا امیر دا را دا چې کچره دروغزان وې ان نستریح من کامیر بیا په آرام شي د دونه کنه خو باندې مړ وې شي وین کون د نبیانو کچره بیا نبیو پر اشتیا لم یې زور رکا بیا امیر دا غاو چې ضراب نه درکوي ته تا آسا کنه شار ځکه مې را چولي باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث چل د زهره دا د زهر چل چې دی دا خو حرام دی دا خو نه دی راو چې کیم نه کوي دا خو چې کیم نه کنه خود خوشی دو کنه شام دا خو خدا هم دی راو او ود لوای به او علاج کول چې کیم نه کنه په دې زهر سره دا علاج کول په دې زهر سره کچره مثلا دا سملیم شي کنه چې دا زهر چې کیم نه کنه دې بیماری دې پر مفید دی فائدہ مند دی دې بیماری دې پر کله کله دا سوي کنه شام د ټیک ته په دې باندې په وخت ضرورت شي علاج کولو د وایي کل دراو دی بیا کنه شاته سوچ ودا کنه ځکه چې اس مثلا چې کوم دا کنه په حرام شي سره د ضرورت په وخت چې کوم دا کنه د وایي او علاج کول دراو دی کنه په جس شي سره راو دی په حرام شي سره راو دی خدا حرام دی زهر شل کنه یا ضرورت په وخت چې کوم دا کنه چې کله مفید دا مليمه شي چې دا پیدا مند دی د بیماری لپاره کنه وې د بیماری علاج په دې شدا بیا چې کوم دا وایي په دې سره دراوي و به ما يخاف منه او دا وی و علاج کړل په هغه شي سره يخاف منه چا ډور کړ شي د مرګ دی کنه کنه دا څه بل شي سوي کنه چې دی کنه د مرګ ډور کړل شي کنه دی باندې دا وی کړل خدا نه غ زهره په حکم شری کنه زهره نه د مرګ ډور خو کړل شي کنه چې کړل یا بل څه سوي چې دی کنه د مرګ ډور کړل شي کنه کچره فائدہ مان ثبت شي ملیم شي چې یاره دې به مري علاج په دغه شي صدا او دا فائدہ ورکوي کنه بیا ټیک تر او دی ضرورت په وخت کنه ول خبيثي په نجس سره چې کینده کنه دا وایي کله د غز زهر په حکم شری او دا ود دواء به د غیوا ترجمه دا دو چې د به په معنا د من سره شي باب شرب سم ود دواء منه او دا وایي کله د زهر نه کنه چې د زهر څه دی کنه دا مثلا چې وڅ شي څه کې کینده بیا دغه نه علاج کو کنه دا وایي ورا کو کنه شاه دا دا وی و علاج چې کیم دی کنه دا کړلا و نه راو دی کنه بیا دا ورسې یو حدیث تر دی مینا دا یو حجره چې شه دا د زهر علاج د دوی د بش وابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زكوان يحدث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترد من جبل فقتله فقتل نفسه کیم سرائی ترد من جبل انچه زونی روت غیلو ده غرنا فقتل نفسه بیا مړی کړو زون خپل غرنا یا د چات نه یا د بل وینا زون ور تر یو لوګنا په دې سره زون مرکو فهو فی نار جهنم دا یوی په یره د جهنم شي ترد فیها دا یو زون تر دې چک زینه په یره د جهنم شه خالدن مخلدن فیها ابدا مخلد یا د غ خالدن لپاره تاکید ده کنه خالدن همیشه دی په مخلدن دا معنی چې همیشه وي دی په دې جهنم شي ابدا نه دا معنی چې همیشه دی پر وي ومن تحسس سمن چا چې وچل چې کیم نه کنه زهر فقتل نفسه بیا مړ یې کړو په دې سره زونه خپل فسمه په یده هزار دې وی په لوز دې شي يتحساه جدشي ولا يبزار له في نار جهنم بيرد جهنم شخالد مخلد فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة چاچه ملک زونه خپل په اس بنا سره و حدیدته چکی وی خنجار وی مثلا بل شوی تیرا وی نزاوی و حدیدته فی یده یجعو بها فی بطنه دای وی چې کیم نه کنه وال کو سیړاول وکړو په دې غیس په سره په ګډه خپلش فی نار جهنم خالدا مخلدا فیها ابدا وابي قال حدثني محمد قال اخبرنا احمد بن بشير ابو بكر قال اخبرنا هاشم بن هاشم قال اخبرني عامر بن سعد قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دغه چل چې کیم دي کنه دا غا نه دی راو کنه البته ضرورت واسه که بده شه مثلا علاج وجه کیم دا او فائدہ کړه او ضرورت او بیا په دې سره علاج کول چې دي دا راو دي لکه په نره مردول شي هرو مې شي سره مثلا په نه جشه شي سره ضرورت واسه علاج کول راو دي دا رنګ په دې سره علاج کول چې کیم دا کنه راو دي خدا غاس دې استعمال کړه دا حرام ده نه لګیږي وابي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن زهري عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن, عن اكل كل ذي ناب من السبع فروغ ده هر هغه چستن د دوړې زرین لګونه نه جب دوړې باندې شای متوي قال الزهري فلم اسمعه نو ور ودل مو دا حدیث حتی اتی تو شام حتی کې چیرغلو د شام ته به شام شمه دا حدیث ور ودلو دا حدیث ده کنه چې نه عن اكل كل ذي ناب من السبع وزاد الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال الى يونس ویلی دی چې وسالته مو پښتنه وکړه د ابن شهاب زهری نه چې هل يتوزع او تشرب البان الاوتن ایا سرانګه چې کیم دا کنه اوداس کول شي یا چل شي شو د دغه خره او مرارت السبع یا تریخه چې کیم دا کنه د درین لګونه یا غباول د یشونه دا سرانګه چلې شي کنه شي چلې وړلې شي کنه شي وړلې قال هدي ابن شهاب زوري سره برتوي چې قد کان المسلمون يتداوون بها په تحقیق سره وي مسلمان چې دی ودا وی کله بها په دغه باول دی یشونه سره کنه ولا يرون بذلك باسن په دې سره دی سبوک چې کیمدا کنه نه غاڼلو واما البان الاذن هر چې د شوده دی د خره دی کنه فقد بلغنا په تحقیق سره رسیدلی د مشتدا خبره چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عن لحومها رسول برک نهي کړی او د غشه د دغه چې کیم ده کنه شو غنا خرینه بیا د غشه نه چې کیم ده کنه چې نهي وکړلا ا ټیک ته جواب خو شو ده نه دی وشالي و دا غشه چې حرام شولې کنه او کیم چې غشه حرام وي هغه شو ده چې کیم ده کنه نه ویراو هو لم یبلغنا او انا البانه امر ولا نهي نه درسه دلمیشته چې کیم ده کنه د شاودې د غخره برې شه امر یا نهی سره حسن می سند رسول دی خدای نه د غیث نه نهی کړی دی کنه یا د غیث نهی چې کیمنه کنه ا دې ته قضا کو چې د شاودې نه دا نهی دو و اما مرارت سبع هر چا تاریخه د درندګونه دا قال ابن شهاب اخبرني ابو ادریس الخولاني ان بصالبه الخشني اخبره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع بیا چې دغه فروق د نرا د درینده نه نه یو کړل خو دا تریخه یو جوز دی د غیر درینده کنه تا تریخه څه ده خدا یو جوز دی د غیر درینده خو د تریخه فروق چې د دان نه راو کنه دا باندې دا وقاز باب فی الاناسه ته چې وکې شي مت کې څنګه کنه کولې شي بیا دې چې څنګه کنه څه حکم نه دا مت څنګه کنه دا یو غاسل دی میرا واسه کنه کنه به د زخمی ویکسینی کنه پی کنه دا زخمی نه یا بچو په زخم باندې ډیر چې کینده کنه باد لګي کنه او خروق ده کنه چې ور پریوزی بیا په شسیره وې ده کچې مچوي چې دوا زر دی پر یو څه زهر دی پر بل څه دا وې ده کنه ودای قدرت دی داري کپټر غونډه چې پروزی کنه اول ده زهر ول وزار څه ده کنه دا چې کوي کنه دا زهر ول وزار کنه دا چې کوي یا دی وجه نه په شسیری کچا دا وې چې کینده کنه ورتاله شي سره انویل باب قول الله عز وجل قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده کنا دا د امام بخاری صاحب کنا دا عادت تا کنا چې دا یا د اول باب په صاحب شې کیم دا کنا آیات وروړي کنا شام او کسه یو دا آیات تا کنا شام دا آیات سو جواز لباس نه ذکر کنا زینت ذکر دا کنا زینت زینت د لباس ته ویل او زینت نه ده ډول صحیح نه دی هغه ته چې کیم ده کنه ویل شي زینت دا عام ټکه ده کنه خو بل یو داسې آیات روغله ده چې پېښې بیا صراحتن لباس ذکر ده کنه شان یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم کنه هغه نه کړو ذکر امام بخاری صاحب کنه پېښې صراحتن ده لباس ذکر ده کنه شان سوچ مې دا کنه صراحتن لباس چې کوم ده کنه پیسې ذکر ده وجه دا ده کنه چې صریحین یې امام بخاری صاحب اخفاته په اجلابو نه ترجیح ورکوي کنه دا آیات لس کې پټ غونډه ده بده سه لباس جواز ذکر نه ده خو عام لفظ په ذکر ده زینت دشه پټولا ده لش واه اجلا ده کنه سرل جواد تا هغه دا وی چې هغه اخفاته په هغه اجلا باندې ترجیح ورکوي کنه د تشخیص د اذهان لپاره کنه او چې کیم نه کنه بل لا چې په دې با کتاب شي دای ذکر کوي دا خلیل باس نه پڅ ذکر کوي ډیر دای چې کیم نه کنه دا ول صحیح نه پڅ ذکر کوي کنه صاحب دې بیا دا داول نه رسې ته ولې باس ته د زینت الله دا ټکا ورشملې دي کنه صاحب والے باس به خلیل باس ته ورشملې دي نه داول شي ته خو نه ورشملې دي کنه صاحب ځکه دا آیات یې غوړه کړ قلت وته چې من حرم زینت الله دا د مشرکین سوي کنه دې چې کله طواف کړو چې کیم نه کنه بیت الله شریف باندې بیا اعلان لګړ طواف کړو کنه خطه یو وښه کنه جدا خطه ګونم ګوره خطه دې بلې شنه ګونه نه کړی دا نه مناسبه خبره ده چې دې ګونم ګوره خطه سره د بیت الله شریف باندې بدلې ده کنه دې وجه نه خطه یو څه لان لګړ چې کیم نه کنه په باندې بدللو ریشو کنه بیا غبر ان شاء الله پاک دا آیات نظر کړو قلت وتاویا من حرم زینت الله چا حرم ګرځوله چې کیم نه کنه هغه ډول چې هغه هغه ډول د خدای پاک نه زینت دی خدای پاک التي هغه زینت اخرج لعباده چې هغه پیدا کړل د پر د بنګوره خپل کنه شا د لباس نه کنه دا زینت د خدای پاک د بنګوره د پر دا پیدا کړل کنه شا خدای طرف نه وقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبارک وی چې کلو وشرب خروق کی شو کی ولبسو غسل کی وتصدقوا خیریتینا کی غیر اسراف ولا مخیلتن یو اسراف مکه یو اسراف چې ضرورت نه جوتای شي لګوي او تکبر مکه ایسته کنه بل بسې شي په خورو کې په چوکې ته تکبر مکه اسرافی نه مکه دا تکبر خو صحیح ده کنه خو دا اسراف په دې صدقه څخه کسي داله چې غیر مستحق به صدقه ورکړي دا اسراف ده کنه او دا اسراف ته چې دا مر صدقه وکړي ډیره چې په تو باندې واجب نه فکاوي د شزه د بال بچا هغه نه پرېږ دې کنه دا اسراف ته صدقه څخه کنه سوچ میں دا کنا دا واجه کیم دا کنا نکی اچھا جی او یادین اورس یا خپل سولی تا سیخ وکانا سا دا اصرفینا پا صدقا فی داوینا کلا کلا پا یونین سری بنده واجب حقوقی لکا کرزیوی پا بنده کانا سا آغا نا دا کئی و دای صدقه کو نفلی خیریتینا کو کانا سا دا آغا اصراف تا صدقا شا داوانا که کانا سا وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عبدالله ابن عباس وی چې کل ما شیطا خلاص دې چې خوښي ول بس ما شیطا وغند سدې چې خوښي دا دوا صحیح ده یو یاره ما په معنا د ما دا مسله ده ما اخطأت کا اسنتانه تر سه پره چې خطو کړه وی تو لره دې دوه شای کنه شا سمره خطو وی تو نه داد وا شای نه ته پرې چې خطو وی تو نه داد وا شای نه چې دا در باندې در سیخ نشي چې تا کور دا او دا رنګ اسراف ته چې دا در باندې در سیخ نشي دا چې در خطو وی به خورو کا کچو کا کله بس ارشه یو غندا کنه چې سیک چې کیم ده کنه لالوی جو ما خپل په طریقه د تکبر سره تکبر په طریقه سره لالوی اچھا جی دا جمعه سره کنه او لکه اصلي د رسول مبارک طریقه دا و چې نیمه پندای راسي چې کیم ده کنه لانګ مثلا په دې دی باندې پړ دیږي لانګ کنه دا د رسول مبارک طریقه و او که خامخا دا نه شکړی کنه بیا دغه سنگری راسي چې کیم ده کنه دغه زیرته اجازه سته دا چې سنگری دې بربند وی کنه او شنګری دی چې پټ وی کنه شدوا قسمه رواتینه لغلی دی زنانه جوازر مالی می دی زنانه چې کوم نه کنه عدم جوازر مالی می یا په دې سه دی دا ویلی دی کنه چې کچره مثلا په طریقه د تکبر سره وی کنه شا طریقه د تکبر سره وی بیا چې کوم نه کنه دا څه شی دی دا نه دی راو چې په طریقه د تکبر سره وی دا بیا حرام دی دا نه دی راو کنه څنګه څنګه او که په طریقه تکبر سره نه وي غفلت ته وجه نه وي او دا رنګ د ادم اهتمام دی وای جنوي کنه شا بیا چې کیم دا کنه په دغه دی چې دا بیا مکرو تنزیهی دی اگر کرا و دی خو بیا چې کیم دا خلاف اولا او مکرو تنزیهی دی کنه شا سوچ مې راکنه باو منجر ازاره من غیر خیالا هغه څه کان چې لالوی چې کیم دا کنه لانګه خپل یا پردیګه خپل بهر به تکبر نه وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبه عن سالم عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه فقال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ان احد شقي ازاري يو پیغ دوی طرفه د لنګ د مشيسترخي کنا يسترخي اخر نه لاليږي کنا په دې دوی طرفه سره یو طرف امونه لاليږي که زه مثلا ای د غلانګ نه ای د بربندول حفاظت او اهتمام کا خو ګوش کې خبره دو کنه خو کچره زه د بربندول اهتمام نکا یار نه پټې دی ورنه لاله دی کنه سم الا ان اتعاهد ذالک البته کچره زه مثلا ول و خلا حفاظت کزا ذالک ای د غر څه غول منه ای د غلانګ نه بیا خو ګوش خبره دو کنه ورنه لاله وقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برکت ده اوسنه چې لست مم من يصنع خو يلا انا ته دغه خلق نه چې کو داغه په طریقه د تکبر سره وبي قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال ابو بكر سي ولي چې خسفت الشمس یور استرا شو غرمس سرګه کنه اورې د غرمس سرګه 13 شو لا چې چې تان درونی ولا وانا هنا عند النبي صلى الله عليه وسلم مش من ذکر رسول برکت فقام ارتق رسول برکت جر صوبه تر کراوله په ځون پسې جمعه خپل مستاج په حال کې دلته شي دی بیره کین کو دی نه دا تکبر دی وجنه نه خو جلدی نه وجنه چې کیم دا کنه جمعه نه لاله لا کنه حتی اتل مسجد وصاب الناس اور واپس شو چې کیم دا کنه خالق یا خالق وتلا او بیا واپس فصلى ركعتين رسول مرك دواره کتل مين ذکر فجل عنها بیا کنه جوت ولا وشوی دی غرمت تر کنه کنه شم دا باب ده په بیان د غړلې د جمعې څخه کنه چې جمعې څه دي کنه صدا چې کیم نه کنه چې د چګې کې د سره کې کنه لکه لاستینی د روغړې چې کیم بل دی د روغړې کنه د چګې وابي قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن شميل قال اخبرنا عمر بن ابي زيد قال حدثنا عون عون بن ابي جحيفه عن ابيه ابي جحيفه قال ابو جحيفه سي ولدي چې فرأيت بلالا مو چې کیم نه کنه ولیدلو بلال صاحب دا بلال صاحب چې کله مثلا دی چې کیم ده کنه د منې نه راو پس کېدل کنه منې نه راو پس کول بیا چې کیم ده کنه دغه وادي تخ شي چې کیم ده کنه اړولې بیا په دغه ځای چې کیم ده کنه بلال صاحب چې کیم ده تندې ته لکولا رسول مبارک ته اې دې دې پر چې کیم ده کنه چې مين زرو کو سترا وته جوړولا سوي عمل کړیا غال منځنه ورسې مې نه وې نه لا دا چې کیم ده کنه دا نه حرام دی د شنګری پټول وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صل من الكعبين من لزار في النار ده من لزار ټک صدا کنه دا بهر حال په حدیث کې شو سره رغلا ده خدا کوي د احترازین ده کني په ترجمه الباب وکړه ما اسفل من الكعبين ففي النار هذه هزار څخه اندر سره لګولا مطلق کې هزار یې کپړ دیږي کبلا کپړاوي کنه باب من جر صوبه من الخيال هغه څوک چې ګروي په ځون پسې جمعه خپل تکبر دی وجنه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينزل الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرنا فلا تكبر دی وجنه وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم دار ابي شك چې نبی دی کا ابو القاسم بینما رجل یمشي فی حلتن بدل من فی سرای و چې تللو چې کیمنه فی حلتن په یو جوړا شي تعجبه نفسه چې خوان ورکړو د ځوان دی دا کنه عجب شي خپل ځوان خوان ورکړو کنه مرجلا جمته چې دا اس منزوین کو د زل په خپل کنه د زل په چې کیم دا کنه منزول کنه شاو زون خوان در کړه په تکبر روان اذ خسف الله به چا چنک نه سلو کړ خدای په بدلون دې ځکه کنه ځکه باندې قال كنت مع سالم ابن عبد الله جرير ابن سعيد ویلی دی چې زو سره د سالم ابن عبد الله ابن عمر على باب داره په گیټ ته کېر دی باندې فقال یا د سلیم ورته ویل چې سمعت ابا هريره رضی الله تعالی عنہ سمع النبي صلی الله علیه وسلم نحو په مثل دغه په حدیث وبي قال حدثني مطر بن فضل قال حدثنا شبابا قال حدثنا شعبة قال لقيت محارب ابن محارب ابن دثار شعبه سه ویلی چې زملاو شو د محارب ابن دسار سره علا فرسن چې دای نوستو په وسه خپل باندې او هو یاتی مکان الذی ودای لو اغذی ته یقضی فیه چې دای پیسې په پکین دی چې د خلک په منځ دای د کوفه قضی وکړه شه محکمه ته تللو کنه چې کین دی خلک ته پیسې کړی دی تر وند په اوس باندې زور سره ملاو شو فسالت عن هذا الحديث من ابو سلمة وقال هذا الحديث ببريش فحدثني فقال اېدې د محاربر ته ویل چې سمعت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من جر صوبه من مخیله ان تکبر دی وجنا لم ينظر الله الیه یوم القیامه فقلت لمحاب محارب هغه وی چې کیم دا کنه دا غا شوبه صاحب چې مو محارب ته ویل چې ذکر ازاره هو څنګه رسول عبد الله بن عمر ته ذکر کړل لانګه خپل لانګه ذکر دته ذکر کړل کنه صاحب قال درت ویل د محاربه چې ما خص ازارن ولا قمیص نه له خاص ګرځه ولا لانګ یا خط نه نه لانګر ته ذکر کړه دا نه خص ذکر کړه دا مطلق د کپڑے دا حکم ده کنه پیری کنه اچھا جی تابع هو جبل ابن صحيم وزيد بن اسلم وزيد بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس الناس مثله وتابعه موسى بن عقبه وعمر وعمر بن محمد وقدامه بن موسى عن سالم بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر صوبه باب الازار المهدب هغه لانګ المحدب چې هغه هغه ته زندي ور جوړ کړی شي وي دا پیس سری کنه دا زندي مثلا د اندانه منوي کنه د تورسته انداتونه دا دانه منوي یا زندي ور جوړ شي وي کنه شا دا څه دې کپڑے استعمالول چې دي دارا ودی کنه که زندي ور جوړ شي وي یا کنه شا روغلا شزا برفات القرزی رسول مبارک وانا جالس دن حضرت عائشہ وی چې ځان اوسته وعند هو ابو بکر او رسول مبارک سره ابو بکر صدیق صاحب فقالت اذا شد عرض وکړ چې یا رسول الله ان كنت تحت رفاض خوا لون یو د رفاض هغه په نکاح شو کنه فطلقني به طلق وکړ رفاض متثبت طلاقي کنه بیا چې کیم نه کنه فبت طلاقي بیا قطعی وګرځولو د تعلق د مسلمان درې تعلق کینار پیرا کړل کنه فتزوجت بعده یمو نکاح کړو سیدنا د عبدالرحمن ابن زبیر سره کنه د عبدالرحمن ابن زبیر سره و انه د عبدالرحمن ابن زبیر والله په خدای مې له وړي امام او یا رسول الله نشته د سره یا رسول الله الا مثل الهدبه منګر په مثل د دغه ژمنې د دغه جمعې کلاله زی کنه صاحب دا صحیح ده یعنی دا هدبه خو دا روغله که نه په دې حدیث دې د وجه نه دا ټکه دا حدیث روغ واخذت حلبتن من جلباب هرونی اروخستلو دی چې کیم نه کنه هغه ژمنه یا چې کیم نه کنه د هغې غنه زنده یې د هغې پټکي خپل کنه روغ دی دا شی ده په سمیا دا کیسه یې د ښځې وکړه رسول مبارک ته یې ورچنې سعید یا چې کیم نه کنه ورچنه خالد ابن سعید یا ورچنه فسمیا خالد ابن سعید کوله ورد خالد ابن سعید خبره دی و هغه خالد بن سعید ویلوړ په دروزه باندې لم یوزن له چې ته یا اجازه نو ورکړه شو د رسول مبارک سره فرق خبر چې په دروزه ویلوړ دا دا څه خبره اوره ده قال هر ته شیلی چې فقال خالد خالد وی ته وی چې یا ابو بکر او ابو بکر دا سکی الا تنت هذه انا مره کوي دا غشدا هم تجارو به دیغه کسی نه چدو سیره کو پیغه کسی سره چې کوم د جهر کو پیغه کسی سره باندې کې د رسول مبارک کنا دینا ته منه کوي نه د څه بیا د بیکو کنه سم او به دې فلا والله لا زیاده ده هر ځای شي چې خدای مې دل وړي ما یزيد رسول الله صلی الله علیه وسلم علی تبسم یې تای نه کړو رسول الله برک خندو باندې خالی تبسم یې وکړو نه را فیصله تا ونه ور کنه تا خالی ته روخان دل نه را فیصله تا ونه ور جس پکا کړی وی کنه فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم دې رسول الله برک فرمایي چې لعلک تريدینا ان ترجع الى رفاق دای شي تو دای نه دوي چې تو واپس رفاعت بیا جبا د عربیون ردا النبی صلی الله علیه وسلم دین روسه کولو یو د حتی سری چې کیمنا پټکای د رسول مبارک چې بدا مغزی باندې د سیر سره لیکه او کړه دا تخت روسه کو ودا پټکای نه د رسول مبارک ثابت وفي قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن زوري قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره ان علي رضي الله تعالى عنه قال اچھا جی فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه دا توسو یا تفسیر یا د تفسیر څخه مخکې کړي هغه هرځلي سره څو د فاطمه بي بي سره چې کینه کنه چې نکاح یې کړلو ور سره کنه د څه شای وینا کنه سرګړی د غرن راوړه ادوی یې سه کنه سملولې وې ایتا د لدینا وکار غشتل وې تا کنه سرګړی یې راوړل د غرن آیا په زرګرونه خرڅول په دې پیسې کې کړې بیا والی ما کړل کنه بیا دای په کاته په لدې په لټ شو په دې بوجه په څنګه نه دې لږه کینده حمزه سه په دې وخت مسلمان شو نو شرفیو کنه ربي شل ار وتلا د جکینه ژوندې یې چې ته د سنگینه د سروي کړی وی کنه تا واغه غاغه نه یستلی وی دا ینه وکړ کنه دا نه یستلی وی کنه بیا چې دا ولې د په سړو شو رسول مبارک ته راغلو چې دا نه داسې دې کینه کنه بیا رسول مبارک پټکای رو غوښتلو پټکای بنا لانګ یو ولو کنه تا او بیا چې کینه کنه روغلو حمزه صاحب چې په کیم کې شوې ته راغلو کنه وانه شاو کیسه وته وکړه خو هغه وته وای چې توس د مود پلور مریون یې کنه اصلي کیسه د پوز دی کیسه د ابو د اوسه شي دوست روش بیا یې غره پاسو رسول مبارک خیر کې دا خو نه شاده کنه شم نه را سره په خرو کې اچھا جی دا دا غوي چې خلیه شراب یې حدیث تعالی نه کایده کنه قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره ان علي رضي الله تعالى عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه چې کلام دا کی ثابت ذکر کړه کنه یا روز رسول مبارک پټکایا خپل فرض ادا به بیا چې کیمنه کنه بس سار یې کړل هغه پټکای کنه شا ثم انطلق يمشي بیا شری شو دای چې تللو کنه او وتبعته انا وزيد بن حارثه ور پسې شو بده پس زا وزيد بن حارثه حتى جاء البيت الذي حتى کې شروع هغه کړده چې پیسې حمزه صاحب وو بیا دی فساد نه به اجازه تی وته لوي له فازنو له بیا دی اجازه ور کړ دته کنه چې نه ولا خو چې ور نه وته نه شاو یعنی به دې سره دارو ورو کنه سبق کوي باب لبس القمیس او غسل د خط کنا وقال وقال یوسف او یوسف علی السلام سوی هغه خپل ورینه ته چې ویل کنا سوره یوسف شې چې کیم ده کنا د آیات ور دي خپل ورینه ته ویل اذهبوا بقميصي هذا يسيت خط مداغه فالقوه على وجه ابي وروي چوي په مخ د لور باندې لور د مبنيات بصيره وګرځي دای ترګوار کنه شنه زیر بیا بر حال هوت شنه لا قميص د یوسف علیه السلام استعمال کړه دا کنه شان یا کمیس استعمال اول دا راول وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن ايوب نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب المحرم سبا يغطي شي دي جمعنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل فرديق وانا وغندي ولا البرانس برانډي وانا وغندي ولو ميزه وانا بشي کوي کنه الا الله یجدن علینا البته که چېرې نمی می پاڼې چې په پښې کو فل یلبس بیا د دای وغندي دا پاڼې خو کیم قسم باندې ما اسفل من نا دای د وغندي دا میزه ما اسفل من الکعبین هغه چې لوندې یو دي سنگري نه دا میزه دا مثلا په دی وطن باندې اس پر کوي د پاڼې په اندازه باندې دا پوس وطن د ځنه پر کوي چې میزه پاڼې ځنه جوړې بیا دا محرم استعمالوي کني دا غاس پیران شي استعمالوي کنه شي دا نه په دې حدیث شریف شاه خطر وګلو کنه اچھا جی وابي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرنا ابن عيينة عن عمر سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي ورغل رسول برك عبد الله بن ابي ته منافق نو غنا شان عبد الله بن ابي بن سلول منافق چې کینه کنه چې مړ شوی ته رغلو بعد ما ودخل قبره ورسې دغه نه چې دای ورسې کړ شو قبر خپل د فامرا به رسول برک عمر کړ بده سره فوخر جرواس سره ووضع على ركبته اکشش وشو په ګنډې د رسول مبارک باندې چې اکشش ونفس عليه من ليقي ورتي کړ په دغه ورګه خپل و البسو قميص او ورو غسل ته خط خپل دا خط یې ورو غسل دا دا څه وګانه چې د عبد الله بن ابي بن سلول د خډیر چې کیندا کنه غاو بیا غزوه بدر څخه چې کیندا کنه چې کله کې دیونی ولې شي کنه چې د رسول مبارک سره عباس صاحبانی ولا شو د مشرکین طرف نه کنه و عباس صاحب داس نیولاو چې خط یې نه وکنه بیا د عبدالله ابن ابی ابن سلول د دغه دوه خطي نه یو خطي ور وک شو عباس صاحب ته ور وغوستو په دې پوهېدو چې دا رسول برک سره دا که کافر ده خدای په دې باندې خوښېږي که نه شه دا د عباس سره شګړه نه ده بلکې دا د رسول برک سره شګړه ده که نه نر دا خپل خط یې چې کیم ده که نه ور وغوستو عباس صاحب ته که نه شه بیا دا شګړه د رسول برک سره کړې وه که نه دا شګړه رسول برک ته فضل وه یا رسول مبارک د مرګ په وخت چې کیم نه کنه هغه شګړه د تاور پرې کړل کنه چې قبر نه رواز په خپل خسي وکښ د تاور تیر کو کنه تا ا پیر یې ور پرې کړل چې بهر هم ډیر هغه کته ته پیدا رسیدي ان شاء الله رسیدي کنه پیر یې ور پرې خپل خط رسول مبارک د تاور وو اچھا جی وعلبس قمیصه وفي قال حدثنا صدق قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرنا نافع عن عبد الله قال لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابن هلال رسول الله صلی الله علیه وسلم رغلو زیای د رسول الله برکت فقال عرضی وتویل چې یا رسول د زیای صحیح صحابي و کنه صاحب زیای صدا هغه عبد الله نه ده صحیح صحابي و کنه او دای منافق و کنه فقال عرضی وکړه چې یا رسول الله اعطني قمیصه کرو کا ته متخطا خپل او کفنه فيه چې زکه فن ور وچو پلور ته په دغه خط شي کنه وصلی علیه والمین زکه ته چې کیم نه په دبن وسخ پر لو بخشش وکړه فاعطاه قمیصه ویره کړو زکه خط خپل وقاله وقال هغه ته چې علی شک نه حق الله ایا نه من کړه ذل الله خدای پاک دینان تصلی علی المنافقین فقال رسول برک فقال الله پاک دینه فرمیلی دی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم الايه فنزلت بدار نزل شج ولا تصلي على احد منهم مات ابدا فترك الصلاة عليهم فريش والمسكو للمنافقين من باب جيب القميص من عند الصدر وغيره گرون ده خط کنا ده نزدکی ده سینه نا کنا شم پیده کنا او غیره او گرون ده غیر ده ده خط نا کنا بل تسی گرون ده بنینا یا ده بل تسی جکیم ده کنا گرون سوی کنا شا ده گرون اشتا کنا شا جای با ده جوب تاویل سی رسی چه ده ده جوڑ کو جا پیسه پشر دی کنا ده تاویل سی کنا فاد وردو ولا جای ده فوردو شه جای به تاویل سی او یو جیب د عربی ولا جیب د عربی ولا جیب د ته ویل شي کنه داګل غالي دې جوړوله په خط شي په پورت شي په بننه شي دا راولي کنه شپ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابراهيم ابراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق بيان کړه دا رسول مبارک مثال دی بخیل او دی متصدق یو متصدق وی چې مول باندې خریتینه کو صدقه کو یو بخیل وی کما مثل رجلین شان دی ولې هغه دوی سړی له علیه مجبتانه چې په دې باندې دوی زغرې وي من حدید دې اس باندې قد دا ستانګې ورا غلی وي کنه چې سټ ټټ ولا غلی د لوسی دولې سور وي کنه لوسی سور وي دولې بیا قد استرت ایدیهما الی سدیهما په تحقیق سره ویلي سر کړی شو لوسینه دې دوی سره په طرف دې دغه تایید دې دوی سره و تلقیهما په طرف دې دغه دا څه فائدې ګروي دې دوی سره کنه فجعل المتصدق بیا شری شو متصدق کل متصدق به صدقه من هر وری چې دای اراده او کو صدقه کړل ته یو صدقه باندې ام بسطت عنه ورته شي د زغره دې دناو مره سینه ته ورته شي صدقه ده حتا تو حتا تو عش سید تو غشی انامله کته غسلی حتا تغشا انامله حتا کې چې پټ کو د زغره یا پټ کل شي انا ملو هو اثرینه د ګوتې د دوه د اصغره چې دا یې ردا کوسه د کېته سره کولا ویل اصغره کولا ویل چې کولا ویل چې کولا ویل چې کیزه نه پر وځي دا مر کیزر ولا لې چې د ګوتې سرینه پټ کو کنه شاو په مزه کا پسې ګرې دي جسه مثلا د پښه قدمینا وی پښه قدمینا پسې لنګوي کنه مره شاه زودش وتا هو اثر هو رنگوی هغه نقشا نشان دې پښه دې دا وجعل البخيل لګیا چې بخیل کله محمد بصدقه دینار ور چې کاس کوي په صدقه سره قلصت بیا جه کینده اچھا بیچا سی بو بنده دا زغرا پینا ٹھیٹ سی کانا شا زی غورات سی کائی سرنگ صدا کاوے که قدر خاتم سی کا بول کانا زی پینا غورات سی واخذب کل حلقت بمکان یعنی ولو کو هر کړی په غزا خپل باندې کنه ورته نسی بلکې پیرا ټیټ شي کنه صاحب قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه فانا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي ذل رسول الله برك يقول بيز بي چه شرائق الله په غته خپل سره هاکه زدا سپیجی وی په ګرونه شو دا ګره ونه ته چې کیم نه کنه ګوته غا کړې ده نه چې دا نه داس ورا تیزی کنه ورا ته ولا خو نه ورا ده کنه سه او دا سه مثلا ور ټټ کې دي دا ګره ونه ګره ونه ته سره وکړه ها کذا یقول باذبه چې سره کو بغوت خپل سره ها کذا داس فی جی به په ګره ونه خپل ش فلو رایته کچری لدرو تو رسول مبارک وسوها دا ورا ته وی ده ګره ونه لاره کنه سه ولا توسعوا ولا تدونا کنه سه ورا تیزی نه کنه سه دا انداز مثلا دا چې کیم دا اراده خو کوی د صدقه کړل تا ورته ولې تا اراده خو کو خو ورته دې نه بلوند غره پینا ټیټ شي کنه شم تابه ابن طوس نبی او ابو زناد عن الارج فی الجبتین ایغه جبتین ته کرنا کل کړل دا قال جعفر عن الارج جنتان ایغه جنتان ته کرنا کل کړل ویلې کنه جنہ ډال ته ویل شي وقال حنزله تو سمعت توسن سمعت ابا هريره جبتان اغه جبتان ټکه چې نه کنه ذکر کړل بس دی